لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم صدر محترم اوزما محترم و مشران و کشران دا عظیم الشان کنونشن چونکه کېدون کې په کننګم پارک کې او د باران د وجې د تکلیف دې ځای ته راغی عزیزانو خدای پاک دې رحم وکړي په تکلیف کې خو ډېر یې او لاسونه مم ډېر بېدرېغه او پړکول او زه زه څلور منټه درته یو څو خبرې کوم عزیزانو یو بزرګ وایي چې من از دست دیگر هرگز نه نالم من از دست دیگر هرگز نه نالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد وای زه د بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل اشنا یې را سره کوي عزیزانو زه وخت کم دی غالبا زمونږ د محترم ولی خان تقریر هم شاید کې پاتې وي نو تاسو خبرې واورئ او لاسونه پرکول به بیا په میدان کې خوند کوي دلته یې نه کوي ما پخواني ډېر شاعران او بزرګان کتلي دي خو زه چې اوس ګورم نو زه حیران شم چې خدا هغه خلق څه شو اوی غنی خدایا هغه خپل یاران څه شو د مجلس می هم نشین محبان څه شو چې صحت به په زما د خوب خاطر شه په جړا لاړه توتیان بلبلان څه شو کل اشیاء به حق تعالی و ترجو کا د کاتب په بیاس کې نقل بیان شو د بسمل ستارګل زړه د غم جاړي علاج غواړي سکندري طبيبان هغه پښتانه څه عزیزانو زیولک یو سړی دی یو او د جلندر نه راغلی دی او ستا په ملک کې لس کاله حکومت وکړو لس کاله حکومت دې جلندري په تاسو تاسو د لاسه وای دل کې په پوله جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن خو زمونږ ملک تور زمونږ د لاسه لګېدلی پرون دې سړي له په ریفرنډم کې سال در سره وکړو چې تاسو اسلام منئ که نه ها یا نه ولیکئ ټیک شو تاسو ټول ولیکل لاندې چې او موږ اسلام منو زه ویل زه پنځو کالو له صدر څنګه صدر شو ویل زه اسلام یم زه اسلام اوس دې جماعت اسلامی او دا شریعت دل والا د د تعالی سب چې کوم په سنټ وکړې دی وکړې دا دا د د تعالی سب والکا ما در ته وی هر غډا په میدان کې خوند کوي کوټه کې غډا خوند نه کوي ته کوټه کې ناست میدان کې بیا ګورو چې کالټ باغ ویم باندې سره ونخلو بیا به زه ستاسو ګډېده ګورم اوس ګډېږئ نه ما ته وګورئ ځکه چې زه اسلام یم او تاسو په خپله ویل چې اسلام منو نو زه صدر شم اوس دې د اسلام ټیکدارانو نه تپوس وکړه چې هغه یو یو کروڑ روپۍ په سینټ او قومي اسمبلی په رنګ کې او صوبایي اسمبلو په رنګ کې هغه کروڑ روپۍ هضمولو دپاره یو شوشه را خوشې کړه چې شریعت ظلم پیش کړی دی ما پسې راغلی چې تا د شریعت بل مخالفت کې مال شریعت بل چې څوک مخالفت کې خو مسلمان نه لیکن چې شریعت څوک په مل منټ کې په ملک نافذ کولی شي او نه کې یو داغه په غیږ کې څوک پروت وي هم مسلمان دی دخوا وګوره ما په لاهور کې یو خبره وکړه لاهور کې ما وی چې د سړی په غیږ کې څوک ناست دي او هغه ورته وایي چې زما تا سره نه لګي او دی ورته یې لمړه خیر دی یعنې نه نه تا سره نه لګي ته چې زما غېږ کې پروت یې ته زما مخالفت کولی شي ته ما سره مزاحمت کولی شي کولی شي نو پراته د ضیاولت په غېږ کې یې او واسطې چې شریعت ظلم پېښ کړی او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي سر ټول د ازغو کړې بیا چې سمه د ګلزار پروت یې په غېږ کې او اواز کوي چې زما تا سره نه لګي ساټې د ایم ایل اې او ایم پي اې اصل تعلیم او اواز کوي چې زما تا سره نه لګي زما نه لګي په لس کاله د ضیا په حکومت کې زما د ضیا د وزیر دا هغه د ګورنر دفتر لیدلی ما به د خنځیر بخت لیدلی یا دا ستا صوبایي وزیران چې دي دا صوبایي پار سرک چې روان اسنه جنډه بړه کېږي یې خو ګورئ پښتو نوم ولې علي لنګ وهي شرمېدلو لنګ وهي پرون د هندوستان چې کوم جنګ را روان دی هغې دپاره د انتظامیه کمیټۍ صدر څوک دی او انتظامیه کمیټي ورته جوړی شو ستا د ملک لوی لوی معززین په هغه کمیټۍ کې به شریکي او د هندوستان دلیپ کمار دپاره به کمیټۍ ثابت ننګ وهئ پښتو نو ملای تاسو تاسو خو پښتو په شرمونو شرمول پرون مونږ با کالاباغ ډیم بدل د قومي او صوبایي سملې ممبرانو نالو واوره څه غیرت درکې او رښتیا د پښتنې بچیي د قومي او صوبایي سملې ممبرانو ته ورشئ چې دا نیکه دې پوه کا که د کاله باغ دیم باندې شورو وشوه مونږ به د دې ممبرانو په خپو کې پړی اچو او د سپو غوندې به په سره کو راکاږ دیکھو گورے غیرت او ایمان خدا دے چې زما ملک دې تباه شي بل ورځ ما ته یو کلنکار غوندې افسر و ویل مولانا صاحب تاسو دغه طالبان ډېم ولې خلاف یئ بجلي به ډېره شي او داسې چل به وشي مالزي په بل څه خلاف نه یم ولي خان دي مخالفت کولو مونږ خو پرې پوهېدوم نه چې هلکه سطح د کالا باغ ډېر مشته ده مونږ لاندې یو زمونږ ملک جن کېږي وغیره وغیره خو مال مونږ نه جنس هم بدلېږي چندخان رانه جوړېږي وینا څنګه مال دې خوا توربېلا دې خوا ورڅک دې خوا کالا باغ ډېم مونږ به منځ کې د پشکال ډنډونو کې چندخان ګرځو ځکه ځمکې به ملاړې شي کورونه به ملاړ شي خو چندخان به رانه جوړ شي نو بس پنجاب لمون بجلی نه ورکړي وای پنجاب کې خپل بجلی شته مونږ ورکړي ده مونږ سره ویلي دي چې هلته بد شوي خو درکړي نه سم زمونږ وروره ټیک ده دي نو یو پنجاب د پاره دی دوه صوبې تباه شي یو پنجاب دې خوشحال شي پنجابي ته مې پرون ویل که تاسو کې ایماني تاسو وایئ چې ضرب ته مونږ په ډېر مه خوشحاله وه مونږ ډوډۍ هم کوو نه نور بيزي مال مونږ نه والي نو عزیزانو عرض مې دا و چې غیرت در کې نه و وایي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان کړلی شي مالیار چې شو کوي د غوټۍ د ګلو مالیار نه دی مالیار چې شوکوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی په ګل کې وي غمجن هغه مالیار ګڼه دی تاسو خیال راغی نو دا ملک زمونږ ملک دی دوی سره نور څه نشته نګړی یې پاکستان نګړی یې نګړی یې څه ته وایي نګړی یې څه یې آدمی نظریه پاکستان کا خلاف ہے دا د قیوم خان ډول کې او چې غږولی و دا د هغه ډول کې او نظریه پاکستان خلاف او دوی پاکستان نه مني ما وې چې پاکستان څوک نه مني خپل ایمان نه مني پاکستان خو د خاورې او د ځمکې ته وایي دا زموږ ملک دی زموږ ځمکه ده حب الوطن من الايمان چا سره چې د وطن مینه نه د ایمان مینه به هم سره نه پاکستان کې څوک نه مني ایمان به نه مني لیکن د پاکستان حکومت والله که په څلوېښت کاله کې ما څلوېښت ملت هم د پاکستان یو حکومت هم منلی ولې ولې دا مسلم لیګ چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله وی کنه نو لا اله الا قرآن او حدیث ته وی کنه بیا دې مسلم لیګ په ابتدا کې د اسلام سره څه کړیو اوس بیا ټول راټول شوي دي جی سبھی کھوتی ہوں تھیان کھلوتی خبر ہو رہی دخبے خاطر ہو گئی دخبے خاطر ہو گئی نیشنل نه جمعیت نه پیپل نه یو ډله د پاکستان د وجود خلاف نه ده یو ډله پاکستان ټولو منلی ده د دې ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم هر حکومت ته پیشکش نه وکړی چې زه در سره د ملک خدمت کوم کړی او که نه وکړی هر حکومت ته چې زه در سره دې ملک خدمت کوم نو پاکستان یې که نه منلی نو پېشکش د خدمت ته ولې کولی مفتی محمود یا دې ټولو ډلو په پاکستان کې پېشکش د خدمت کړی نو دا زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی د نظریه پاکستان خلاف مونږ یو نه خو دې سره بله دفه نشته بله دفه نشته لکه پولیس سره بله دفعه نه سوا د ایک سو نو نه نو ایک سو نو تحقیق بیا کوه زه های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو الله دې امان راکړي خدای دې د دې ملک د عدالت نه ساته د کچرو نه ساته پرانا ورځ سړی وجلی دي تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي فیصله یې د عدالتونو نه ده کړې څوونه ججان پې لاړه او راله د یو قاتل د قتل فیصلې نه شي کولی سونه ججان پلاړ رااله او د یو لیس مکه فیصله ستا په دیوانو ججان او دیوانی کیسونو کې دی یو لیس فیصله نه کی انګريز چې تعالی کوم قانون جوړ کړو ادا چې نو چې ته په خاورز وګوره ادا چې قانونو چې ستا عمر یو ستا د پلار او د نیکه په بیړي تباهي نو یوازې انګرېز د پاکستان نه تله مونږ نه غوښته مونږ د انګرېز لعنتي قانون هم ورسره رسخه کول غوښته تاسو خیال راغی آغاز د خپل تحریک باچا خان په دې نه وکړی چې ترنګیا ورته و قرآن زده دا اوس تاسو د هلکان هلکان ما سره سر پر کوي نو زه زه هم نیم لیونی یم که نو دې وجې نه دا کر پر مکه تحریک د شیخ الهند مقاله کې باچا خان زما په مخ کې ابل کالي په دلی کې اورولې وه هندو پارلیمنټ ورته ګوتې په خوله کې نیولې ورته حیران تاسو خیال راغی اوس تاسو شیخ الهند څه پېژندو یا باچا خانم څه پېژندو اخو مخالفینو یو داسې شی پې جوړ کړی چې زه درته څه ووایم تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې ضیاولت ته دا ټول ملک لګیا دی چې کاله باغ ډیم نه مونږ تباه کېږو شري تورم ځکه اجازت نشته چې کاله باغ ډیم جوړ کړي او که په زور جوړولو نو زور ازمایي به هم ورسره کوو چې څومره زمونږ وس تاسو موږ له تکړه ځان سوګیا سو ګولې را باندې راو ورځوي او باندې سیمه ته خو نه راځي او ته خو مزه بیا تعالی چلو خو یاد دي انډیا سره حتی بوزما یاد دي کابل سره حتی ورواله نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی دیکھو ورا ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې د فوج مون بیړه تباه کړه فوج هغه وخت جنگ کولای شو چې چڼې او مونږپلي یې خوړه اوس یې په چرګانو شروع کړې ده دا ډاکېټې به پراته وي خدای راستي که دوی دله جنګ وکړي تاسو خیال راغی دي اوس یولک صاحب ډېر لوی پوه سره هغې نه چې اوزګار شوی ملیانو ته متوجه دی تاسو ته متوجه دی څوک سېنېټر کي څوک ممبر کي ابله ورځې چوک سکار نو چوک کې را تیرې دما درینین سلور بجې نو تاسو ولاړو د ګلونو جنتې بلاسي هلکه څه کوئ مېر او ډیپټي مېر را روان دي ورته په شرمونو وشرمېږئ تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک مېر او ډیپټي مېر خو د چواري مشر جمعدار ته وایي که نه تاسو خدای شرمېدلو بې حیا او بې غیرت نو هغې لم تاسو ولاړ وئ ګنټي مو نیولې په ایمان درته یم چې زه خو دینه مایوس یم مایوس یم دا پښتو څه کې هلته بالا معنی چې زه دکان کې ناست یم په لارۍ کې خود کېدلې وریجې تفرولي لارۍ ته کېدلې الا الا الا الا نو زه خلکو ته هم پښتانه لاره بیا زمونږ د یو ملګري پښتونستان صوبه وویله پښتونستان صوبه خو ډېر ښه کار دی خو پښتانه خو دې هم د سړي زامن که د دوی کار مړه ځان لوبول چرګان جنګول سپي جنګول که نه دي جوارۍ کول د شرابو بټۍ په اجیرو کې ویستل او خرڅول دا پښتانه به خپله صوبه چلوي څنګه دې له هم لږ سوچ نور قومونه اسمان سره ولې خبرې کوي ولې هغه کې هوش ته ته ولې سبا افار کې تا کې جوش ته سوډا واټر بوتل ټرس ناری کې لاندې ورکیس نه تا کې څه دي ته کارخانه جوړولای شي کارخانه چلولی شي مشینرۍ باندې پوهېږي ته خو لکیر کا فقیر یې خوارسیه مړه ځان لوبه وایه چرګان جلوه نو دې وجې نه کالاباغ ډېم به حیثیت د جمعیت العلما هېڅ قربانۍ نه به درېغ نه کوو د کالاباغ ډېم په مخالفت کې وړاندې نه مونږ هم ورته وویل وړاندې نه یو خبره وکړم یو ښځه وه غوایې لنګه وه نو هغه بچی چې و نو هغه ټوپونه وال دا تازه بچی د غوا چې پیدا شي مست ونه ټوپونه یې وال نو د کمر د پاسه یې کورو په کمر نو د خاوند یې ورته وایي چې ښځې له خیال کوه دا ښی ټوپونه وایي چېرته لاندې ونه غورځېږي کمر ویلې ښه خاوند یې بار تللی دی چې راغو عسکر رښتیا د کمر نه غورځېدلی مړ قوم ورته دا ولې وایي سړیه خو د خدای کارون سړي ورته پلیسي ما خو د خدای نه مخکې درته ویلي چې د دې تا خدای چې دی مړ کولو هغې نه مخکې مې درته ویلي غرض مې دا و چې مخکې نه ضیاولک په دې پویو او مزیدار خبره دا ده چې ان شاء الله جنیجوم زمونږ مرګره دی زمونږ د صوبې او قومي اسمبلۍ ممبران په غوږو ټنګوي چې که دا ډیم شروع شو تاسو به استعفې ورکوئ تاسو به هغه تعلیم نه څټئ او که نی والله که هم پرېږدو که په زیات هم څوک نه ورپرېږدي تاسو ته خو هم پرېږدي که واخر دعوانا ان الحمدلله